بسم الله الرحمن الرحیم پنځم مضمون د هغه مزامینو نه چې قران کریم هغه مزامین چې کوم دی هغه بنیادی طور سره لوی مزامین ما تاسو ته وی چې دي و مزامین دی پاره کې بیانې نو پنځم مضمون پاره کې د ولا او د برات ولا دوستۍ ته وایي ولی نه معقوز دی ولی قربت ته وایي نږدېوالي ته وایي او ولا دوستی او ملګرتیا مدد نصرت محبت مودت په دې ټولو معنو سره راځي او دغه رنګ بیا ولا په نور مانو سره هم راځي چې مطلب په معنا د ولی په معنا د رب سره په معنا د مالک سره په معنا د سید او منعم سره مولا او ولی او دار دا رنګ په معنا د آزادون کی سره په معنا د ناصر سره په معنا د محب سره دا معنی راځي برا چې کوم دی اصل کې بر المریض مریض چې کله د مرض نه جوړ شي نو برا د د براو شو یعنی بیزار شو مرض دنه جدا شو صحیح شو براءت لري والی ته وای بعد ته وای دشمنی ته وای دې ته کوم د نو سوي لیکيږي برا لیکيږي اوس ولا او برا دلته کې مقصد څه دی معنی څه ده نو ولا دوستی او برا دشمنی صحیح شو مینه او محبت تعلقات او بایکاټ صحیح شو دا به کم معیار باندې وستا پښوی د چا سره به د دوستی وي د چا سره به د دشمنی وي قران کریم تا ته داخل چې دوستی به د چا سره کې او کم کم شکلونه او کم کم صورتونه دي او دشمنی به د چا سره کې او هغه څوک چې د دشمن دی دا هغه سره کړي دوستي وکړن دا غي بس حالت قران کریم د دې مختلف صورتونه او تر دغه مختلف اندازونو باندې ذکر کړي اولا اولا خو په قران کریم ته تداخی چې ګوریات ساته توحید ته خدان ته مسلمان وای کنه مؤمن وای کنه مؤمن په سبانه په توحید باندې اولا مؤمن دی فلا اله الا الله نو توحید بغیر د ولا او د بران سکیږي دا ممکن نه دی توحید راشي پوښوي اولا به ولا او براوي د برا غټه درجه چې کومه ده هغه کفر دی انکار دی پوښو کنه یو انکار دی چا داغه د عقیدی او د ارسنه تعلق مکمل انکار کول او ولا هغه د ایمان راوړل دی منل دی او شه منل ته ویل کیږي نو د دین بغیر توحید کله ممکن تاسو ګورئ لا اله الا الله چې موږ اول کلمه وایو نو چې تا لا اله وی نو باطل معبود نه تا انکار وکړ د باطل معبود د عبادت نه تا انکار وکړه د باطل معبودانو د عقیدې نه تا انکار وکړه د باطل معبودانو د قانون او د رسم او د رواج او د هغه دغه مذهبي شعائر نه پس انکاری کني دا ټول شي دارش او الا الله کې بیا سره شي لا لا اله براش او الا الله څه شو دا ایمان شو دا ولا شو پوښوي په الله ایمان او په غیر الله باندې څه شي د کفر نو اولا د شرک نه بیزاری چې کوم په دغه کلمې سر راځي نو دا برا ده دشمنی دا غي سر پوښوي انني براء مما تعبدون فانهم عدو لي ابراهيم عليه السلام وای دا تاسو خدایان تل دي زما دشمنان دي الا رب العالمين پوښ کنه نو برا اولا دا به ښه نو اوله خبره قران کریم به ته داخی چې بغیر د ولا او د برانه توحید ممکن نه لکه سوره بقره راو باسي 256 نمبر آیات 200 پاک 50 آیات ها پیدا کوم فمن يكفر بالطاغوت لا اكراه في الدين قد تبين الرشد لا اكراه في الدين معنا بس کوي زور په دین کې نشته نه ټوپک دراغسته خانه خراب وي زور په دین کې نشته څه دې شروع کړل نه نه دا معنی وکوي د دین ماته ستړي په لس معنی سره په قران کې راغلي په ارزه کې خپل معنی کوم په باندې اعتراض نه راځي خو شي اعتراض جوړ د دین شي چې بې ځایه دغه وکي لا اکراه فی الدین نه چلیږي زور په عقیده کې نه چلیږي ور اسلام ته ته دا نه وایي چې سړی د دې مزغینه ونی سا چې شابه کلمه وایي نه کلمه وایي صحیح شو کجزیه قبل پوه شو کنه نو بیا يهودي وی نصراني وی په اسلامي ملک کې اوسېږي کنه نه اوسېږي البته نظام د اسلام هغه باره کې سوي هغه باره کې خو چې زور چلاو نظام باره کې دا وی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه وقاتلوهم جنگ وسره وکي تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي الته ودینو سګوري ويكون الدين كله لله او نظام ټول پټوله د الله د پاره شي نظام کې بل بل چانه چلیږي پوه شئ هلته د نظام خبره ده هلته وایي نظام به په زور راولي او په هر چا به راولي خبره ورسېدي شهري نظام ملکی نظام به د چا مني اسلام به مني عقیده خپل خوخه ده ځینې په مندر کې کبوت ته سجده کوي کداغه ته سجده کوي خو دلته بیرون کې ماته لانجې نه جوړي پوه شو اسلام ته بس سم نه ګوني اسلام ته من خاري اسلامي قوانين بلاغي مني ښا څه شو نو دلته کې وای فمن یکفر بالطاغوت رستو قد تبین الرشد من الغی یقینا جدا شوه ده هدایت من الغی د گمراهینا دواړه لارې سره جدا جدا دي الحلال بین والحرام بین جدا جدا خاطی جدا جدا دي نو څنګه لار ده د هدایت او څنګه لار ده د گمراهی فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکي کفر وکي په طاغوت باندې طاغوت هغه پنځه واړه معنی دلته کې راځي خو مارته وی چې کومه ده نه بیا بیا ته کوم خو چې کله ان شاء الله درس وایو کله چې هغه څوک چې انکار وکړي د طاغوت نه ها ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې نو فقد استمسك بالعروه الوثقا یقینا د منګولې اوله ګولې ته د منګولې وای څه ته موږ ته منګولې وای داس کې وشي بالعروه الوثقا په کړای مضبوطه باندې مضبوطه کړای سړی ډوبېږي نو مضبوطه کړای ونی سي نو بچی کنه خبر اورسې دي اوس وګورئ چې براکم دا ولا کم دا فمن یکفر بالطاغوت طاغوت سره کل ما عبد من دون الله کل من حکم بغیر ما انزل الله مجاهد دغه معنا کوي صحیح شو چې حکم بغیر ما انزل الله کوي طاغوت ته خو شغوي شیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیه وهو صاحب امرهم امام مجاهد معنا او د مجاهد معنی خو ډیره به تر دی دا جاءک التفسیر عن مجاهد فحسبک که تفسیر د مجاهد نه راغی نو بس مخ کا خالف بیا مگر دا بس پرې دا تفسیر کافی دی فمن یکفر بالطاغوت نو کفر بالطاغوت د طاغوت نه انکار کول د طاغوت سره دشمنی کول طاغوت ته کمخل وي دا ګورم دغه په برا کې چلیږي ښا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی کړه تاسو کمخل یې افلا تعقلون ها ایتا سو عقل نه لري نو غي زکه وی صفه احلامنا و زمونږه عقلونو ته د کم قلتوب نسبت کو و شتم ابانا زمونږ پلارانو ته کنزل وکړل شتم الہتنا زمونږ خدایانو ته کنزل کئ دا سړی ویل کیاله نور څه کنزل خو غنه کول خو ته داس نشي کوله غلط دي د دوی د دوی عبادت عبادت نه دی دوی معبودان نه دي د دوی رسم رسم نه دی د دوی مذهب مذهب نه دی د دوی رواج رواج نه دی د دوی قانون قانون نه دی چې دای ورته وی بس غوسه کېدل نو فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکړي د طاغوت نه نو مکمل تعلقات کټ کو فرمانه دغه شو دا بارا شوا و یؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې دا ولا شوا الله سره دوستی دا الله الله باندې ایمان الله سره مینا الله تعالی د الله دین سره مینا نګوره فمن یکفر بالطاغوت لا اله کلمو کو و یؤمن بالله الا الله معنی شوخه دا لا اله الا الله معنی ده نو چې کله دا کارو کې نو فقد استمسک بالعروه الوثقا یقینا د منګولې ولا ګولې په مضبوطه کړای باندې مضبوطه کړای سره توحید دی هو توحید الله د الله توحید دی موحد مؤمن بسړی ال جوړیږي چې کله ګوره کفر بالطاغوت نو کې ځکه موږ علما خو کله وای کنه تاسو به د عقایدو کتابونه کتلی چې په ایمان کې څو شرطونه دي وای تصدیق قلبی دی بنیادی چې کوم دي چې پاغې نه اخو دې خو کافر کیږي دویم نمبر اقرار لسانی دی دریم نمبر تسلیم او انقیاد دی دادا چې ایمان مې راوړل د خموز باندې کوم موز یو خو عملا موز نه کول دي یو د موز التزام طاعت ته چې موز تزان موز منم یاره بس ګناګار یو کنه ځان په ګناګار نه غني لاړ چپر پوه شو کنه سلورم نمبر څه شه ده سلورم نمبر او پسې د باطل او مذاهب نه بیزاری ده پوه شو کنه دا بو سره زکه دغه شامی و غیره کتا سو ګره هندیا وای چې يهودي ته وای چې نصرانی وی انا مسلمون په دې وینم مسلمانۍ بعض ځایونه کې راته وي په دې بعض نصارا په دې مسلمانان کې هغه وایي ځان ته مسلمانان وایي په سبا مسلمانان کې چې دوی وایي لا اله الا الله او اتبرأ عن النصرانیت او زبرأت کوم د نصرانیت نه دا به هندیا شامی تاسو ګورئ اې کې برته راشي نو دا به هر حال دا دي ته براوي ښا دغه رنگ تاسو راشي توحید او ایمان وای اس اعتبار نشته چې برا دي نه ښا سورته آل عمران وګورئ اتوشتم آیات راو باسئ آل عمران اتوشتم آیات ښا درې مسی پارا ده پیدام کو ان شاء الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندین سے مومنان کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مومنانو نه خا کوي نیولو په ولا برا عقیده عمل نه کړو لکه د کافر سره دوستی وکړه نو څه چل به وشي ولا برا عقیده نشته دی نو الله وی و من يفعل ذلک چا چې دا کار وکړو فلیس من الله فی شیء نو نه د الله نه په هیڅ چیز کې څه مطلب ابن جریر رحمه الله فرمایي ومن يفعل ذلك اي من يتولهم چا چې دوی سره دوستی وکړه څنګه دوستی وسره وکړه ينصرونهم ويستنصرونهم مدد کوي او مدد ته اخلي خوش کنا ويواخونهم او یارانا دوستانه ضرور ولې وسره جوړه کړی دا ويعاشرونهم او دا غوي سره معاشرت کوي معاشرت المؤمنین لکه څنګه چې سړی د مؤمنانو سره دغه ژوند تیری داسې ژوند وسره تیری نو وای فقط برئ من الله د د الله نه بری شو و برئ الله منه الله د د نه بری شو بارتداده عن دینه ودخوله فی الكفر ځکه دی وای د دین نه مرتد شو په کفر کې داخل شو ابن جریر تفسیر ابن جریر وګورئ دا په دې آیات باندې وګورئ ښا نو دا داسې دا فلیس من الله فی شیء سمانه شو لاړه وای د الله نه په هیڅ چیز کې نه دی توحید باطل شو ښا توحید ایمان باطل شو ایمان بغیر د ولا د برا د عقیدینا صحیح کیږي نه ښا باقی صورتونه بیا راځي چې کم صورتونو کې جایز دي کم صورتونو کې حرام دي کم صورتونو کې چې کوم دنه کفر دي کم صورتونو کې چې کوم دنه نفاق ته مختلف راځي ان شاء الله ورپسې لاړ شي بغیر د ولانه ورپسې آیات 31 نمبر آیات بغیر د ولانه ګره عقیده دغه ایمان توحید نه پوره کیږي خو بغیر د ولانه نه صحیح کیږي یاره تور پسې وګوره 31 نه وګورئ نو پسې دغه بیا 32 کوم وګورئ قل ورته وای ان کنتم تحبون الله که تاسو د الله سره دوستی کوي ولا کوي نو څه چل به کوي فتبعوني نو زما تابع شي يحببكم الله الله به تاسو سره مينو کی ويغفر لكم ذنوبكم او بخنه بو کی تاسو ته ګناونه تاسو والله غفور الرحيم الله بخون کې مهربان دی خا قل ورته وای اطیع الله والرسول دا الله او رسول امنه فان تولوا کدی داغینه واوړیدل اے د الله نه منی د رسول نه منی بے ځای برایو کا کم د الله نه براو کا الله سره ولاو نه کړ د رسول سره ولاو نه کړ نو فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله تعالی ګره نه خوخی کافر خلق دا بیا کافر دی د سکی دی دغه کی خوش دغه رنگي الله جل جلاله فرمایي سورته مائده بعضهم ولی مدوړوي بعضهم اولیاء او بعض د دوی خپل کور کې دوستان نشتا بعض د دینه بعض د بعض دوستان دي و من يتولهم منکم او سوق چې د و من يتولهم او سوق چې دوستیو کې د دوی سره منکم استاسنا تاسو نه د دې سره دوستانو کی فانه منهم نو یقینا دې د دوی نه دې دې د دین څنګه وسره دوستو هماره ته چې صورتونه مختلف دي ګوره بعضی صورتونه کې بساړې نه کافر کیږي نو دلته کې مفسرین بم بیا په دغه طرز دي چې چا د دین هغه دوستی غسته چې د کفر والا ده نو کافر کړي او چا چې هغه دوستی نه راغسته نو هغه ویني دي کافر لکه اوس دغه چې کم ده روح المانی الوسی پاول کې وای فانه ليس فانه منهم پوه شو دا د دوی نه دی نو هغه وای و وليس المقصود او مقصود ګردان نه چې کافر دی ولی ځکه هغه مخکې نه دوستی هغه نه راغستی هغه دوستی روستو پسې وای ک چرته دا دوستی په دین کې شي نو بیا سره بیا کافر بیا کافر دغه وای ماتوریدی زمونږ د عقاید امام دی ابو منصور ماتوریدی رحمه الله لوی امام دی هغه وای هغه صورت راو باسي هغه وای ويحتملو او احتمال لري چې دلته کې دا ولایت چې کوم دی ان یکون فی النصرۃ والمعونه چې په نصرت او په معونت کې مدد کوي چې مدد کې مراد شي وای فإن اعانوهم نو که چرته مدد وکړو د دې کافرو علی المسلمین په مسلمانانو باندې نو فقد کفرو یقینا بیا دوی کافر شو بیا څه شو بیا کافر دی بیا ځکه چې د مسلمان خلاف جساس زمون د عقیده امام دی کنه هغه دغه امام دی د فقه امام دی په اصحاب التخریج کې دی ښا اصحاب التخریج د سلورمه طبقه متحدین چې کوم دی هغه کې هغه سوي هغه به تخریج کوي کنه نو هغه وای په دې آیات کې لئنهم لو كانوا مسلمین کچرته دا مسلمانانو وتولوا اليهود والنصارى او د يهودي او نصارا سره دوستی کړي وا لصاروا مرتدين نو دا به ګرځي د مرتد مرتد شي وګوره کچرته د کافر دوستان يهود نصارا سره دوستی کوي نو دا دا نو بهر بهر حال د ولا او برا د کامل عقیدې نه بغیر توحید نه کاملېږي نو کله به داسي چې د ولا او د برا عقیده کې لګا خو دې خو او کې نو کله به د بنیادی دغی نو بالکل کافر بشي کله به د ولا او د برا عقیده کې داسې وکړي چې مطلب کمزوري غون نو کار بلی کړي نو هغه سره بلی ایمان کمزوري شي نو مکه او مکه ودی کافر ته نږدې کېږي ما په دې کې جراثیم نه ښه صحیح شو دویم نمبر راشه دا بر تخی چې والکا برا مقدمه ده په ولا باندې برا سره اول د الله سره دوستی او د مؤمنانو سره دوستی مکه او اول د کافر نه ځان را خلاص کا اول څوکا د کافر نه ځان را خلاص کا اول د باطل عقیدې نه انکار وکا چې د باطل عقیدې نه انکار نه کړي نو پتی تشه ولا د کار نه کیږي هلکا په لوخه کې میتیا دې پرتی دي کنه پوه شوي او تراشه شو د پکې وانه اسمه مخې استنم راشه کنه پاک شو دوست خدای دې غرق کا خو دې پلیته کړی پوه شوي شو د پکې الوا چو چول ته دا غندو باسي اول ته سو کې غندو باسي لار شي نه خو ډیر ځایونه کې اول خدا په من یک پر بیت طاغوت کې تاسو خیال کړو دې کې اول انکار ورست اول برا ورست ولا اوس راشي دغه تراشي سورته زخرف تلاشي 25 می سپاره کم تقم نه نه پس به بل مخ ته وي شو وایذ قال ابراهیم ګورنه پیدا کړل وایذ قال ابراهیم یاد کا پاغه وخت چې وی ابراهیم بابا لابیه پلار خپل تا پاقیده کې دا بنیاد مون تذک الله ای ملت ابیکم ابراهیم او ځان ته پښتون وای پلار پلار خو ځی کنه پوه شو نو پلار دې سو کو ابراهیم علی السلام هغه پسې دا ابراهیم علی السلام ته وګوره هغه سره دوستی کوم او ستا سره دین څه دی هغه الله ویم دک عقیده بنیادی د ګوره ګوره ورپسې وجعلها نو او جوړ کړه الله دغه خبره د ابراهیم علی السلام کلمتم باقیتا کلمه دولت الاسلام باقی نه کلمه ابراهیم باقی ها پوښوي کلمه د ابراهیم علی السلام باقی ده فی عقبه رست فاولاد دکی لعلهم يرجعون دې لپاره دې واپس شي نو دا وګوره چې مطلب وجعلها کلمه باقیه هم دغه کلمه پاتې ده کومه کلمه ده لا اله الا الله انني براء مما تعبدون لا اله الا الذي فطرني الا الله صحیح شو کنه برابر ها دا وګوره دا خبره شو بل کله به قران کریم تا ته سکی قران کریم با تا ته کوم دی نو د صفوفو تقسیم برته په دې عقیده کوي چې لکه صفونه دو دي خو په څه بنیاد باندې صفونه دو دي وای په دې بنیاد دو دي خاص سورته نساء وګوره 76 آیات سورته نساء آیت نمبر 76 صحیح شو پنځمه سپاره ده صحیح شو چې صفونه غوړې دوی دي الذين امنوا یقینا کسان یقاتلون فی سبیل الله چې جنگي د پاره د اعلی کلمت الله سبیل الله معنا د الله په لار کې اعلی کلمت الله د حدیث ته کنه من قاتل لتكون کلمت الله العليا فهو فی سبیل الله والذین کفروا آکسان چې کافر دي یقاتلون جنگیږي فی سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کوي د دې دوستان د شیطان سره وګوره صفونه په دې عقیده جدا کیږي ښا کله به قران کریم تا تسخی تاریخ پر تخی چې لکه ور په تاریخ خبر شې د دشمنی اوسانه نه ده کانا فيه چې ودا دواړه پاغه کې وقلنا مون ورته وی اهبتو کوشي بعضکم لبعض عدو بعض استاسو د پا نه د بعض دشمنان دي تاریخ رته بیان کو چې لکه دا دشمنی د کم دانه شروع شوی دا غټیم نه خام ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین او استاد لپاره پس مها کې زائد اوسېدو دی و متاع او سامان دی الی حین تر یو وخت پورې خیال مو کو د دشمنی تاریخ بیا ورپسې وګورئ ورپسې سورته اعراف وګورئ هغه کوم دک شان تاریخ ته بیانې چې دا دښمنی دا غځای نه ده چې ته د اسمان نه راکوش شو نه د ولا او د براقی د سر راغلی ده ښا دا د چې ګندا اوس پیدا شو سورته اعراف 24 نمبر آیات ته مسی پارا پیدا مکو خجی قال اهبتو وی ورته الله کوشي بعضکم لبعض عدو بعض استاسنه د بعض دشمنان دي دشمنی دانه نه کوي دشمنی دشمنی مکوې دوستی دوستی هسې هر څه سره دوستي خو نه زمونږ عقیده د اسلام ده زمونږ عقیده د هیومنزم نه ده تعلقات د انسانیت په بنیاد باندې نه ساتي چې ته وایې بس انسان دوستی د هر چا سره به سکه تعلق ساتي چې انسانونو بس تعلق سره خساته نه نه نه سړیا مونږ خود عقیده سره د اسلام ده اسلام کې تعلقات او بنیاد چې کوم دیغه په اسلام په مذهب باندې پوښوي بعضکم لبعض عدو بعض بس تاسو نه بعض دشمنانی ولکم فی الارض او تاسو د پاره بزمه حکیم مستقر زائد او سیدو دی او متاع سامان دی لاحین تر یو وخت پورې خیال موګه کنه نو د تعلقات بنیاد دین دی پوښوي په دین باندې بس عقیده دغه کیږي ستا ولا بستا به دوستی ستا به دشمنی دغه رنگ به خلق کله قران کریم تقسیمې دوه قسمونو ته خلق دوه ډلې دوه ډلې سورت تغابن صحیح شو اته وشتمه سپاره دویم آیات ښا هیومنزم وای خلک یې وړل ده ښا هیومنزم انساني فلسفه چې بس د انسانیت په بنیاد باندې ارسلا کوي د جمهوریت بنیاد د ګند د ګند خو څه کنه دغه عقیده باندې رد کوي خو قران کریم چې نه نه آیات نمبر 2 اتویشتمه سپاره سورۃ التغابن آیت نمبر 2 هو الذی خاص الله غذات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو فمنکم کافر نو بعد استاسو نه کافر دي ومنکم مؤمن او بعد استاسو نه مؤمنان دي خلق تقسیم مؤمن خیل او کافر خیل ها دوه قسمه خلق شو دوه قیلونه شو پرېګ دی دا نور خیلونه یاره پوه شوې تا مسلمان سره دښمنی جوړه کړي په غار باندې لانجه جوړه کړي پرېګ دا ته کم ځای ته خوله د قران چې ستاره دغه ځای کم دی اشدا ول الكفار رحمه بینهم چې ګور یې سم واضح عقیده ده والله بما تعملون بصیر کله به قران کریم تا ته دا بیان یې چې بس کنن دا جن سبا هم جن سفرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کله یو کلی که د خپل کلی د بل کلی دلا نه پیژنې د پسره پیژنې د خپل کلی په دلا باندې چې د چا سره دوستی وا په دوستۍ باندې بتا ته پته لګي لا تسل عن رجل واسال قرینه فان القرین بالمقارن یقتدی خو څه کنه د سړی د ملګری باره کې پښتنه کوا نو کله ورته قران کریم دا قید بیانې تاسو ګورئ سورته توبه وګورئ سورته توبه منافقان سړی منافقان خزی بعضهم من بعض بعض د بعض ندی د دې خپل جنس ته کنه جنس جنس تمایلی الجنس ال الجنس امیل و انسب خوش کنه جنس جنس تمایل کیږي منافقان سړی او منافقان خزي یو بل سره خط دغه یاو کینی پاسی کنه ځکه جام دوستانی سو خوش سول چټی نو دغه رنګي د مؤمنانو په پسې رستو ګوري دې پسې آیات 71 وګوري 71 68 69 70 71 خیال مو کو نر بیا د نر دی کوي پوه والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بعضهم اولیاء بعض بعض د بعض دوستانی دا خپل تعلقات غي خدانه چې نه کوي ورته بل معنا معنا چې مطلب دا دی مؤمن سره د مؤمن خیر سره تعلق سره پردې څه سره لکه چې مؤمنان دي دواړه داسې عقیده ته ته عمل دا معنا نه ښه او رسته وي کنه یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دا کارونه پکې ښه دغه رنگ چې کوم دی سورته انفال لو باسي آیت نمبر 72 73 72 او 73 دواړو شابه جلدی کامو باسم بہتر تریتر ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد کی فی سبیل الله د پاره د علاج کلمت الله والذین کسان آووا ونصروا چې ځای ور کړل دي انا آووا ځای ور کړل دي ونصرو او امداد کړی دی اولایک دا کسان چې دي بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعض دوستان دي خیال مو کنه دا د جنس جنس سره ویخه نو ایمانی طاقت تا راکاږي هغه طرف ته چې دې په دوستي وکم را بل طرف نه راکاږي چې نه نه دا لري ماده دې مکوي نصرت یې مکوي رستو بیا راځي چې هغه څنګه دغه دی ښا پوه شوې مخکې میراث هم نه نو پوه شوې حتا یهاجروا تر دې چې هجرت وکي وای نستنصروکم فی الدین او کړه تاسو نه په دین کې مدد وغوښتو فعلیکم النصر نو بیا لازم د تاسو باندې دا امداد الا علی قوم مگر دا قوم خلاف ته امداد نه کې بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دا غوي ترمن د لوزوی واده وی معادم کړی دا معاهده سره شم کولای گزارو پوه شئ والله بما تعملون بصير نو دا غیر دغه معاهده چې کوم دی هغه بیا کې دي چې یو بل نه جدا جدا شي چې کوم سړی غیر مهاجر دی التناس ته انسان معاهده جدا کې دي والله بما تعملون بصير ورپسې سوي والذین کفروا آکسان چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعض دوستان دي منافقان د منافقانو دوستان اے خیال مو دی منافقان د منافقانو دوستان کافران د کافرانو دوستان مسلمانان د مسلمانانو دوستان مهاجرین او انصار په خپل مینس کې دوستان خو شو دا داسې طریقې سره مرته وی چې دا قران کریم په دعا کوي ښا دغه رنګ یو بل ځای کې راځي وا ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالمان د ظالمانو دوستان لکه سورۃ الجاسیه 18 19 کې ترازی ښا 15 مې سپاره کې ثم جعلناک صحیح شو ګورئ راړوي راوي راوي پنځوشتمه سپاره کې جزوه تجاسیه ده ها آیت نمبر 18 او 19 اتلسم او 19 تھا لكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثرهم لا يعلمون کم نظام کی بنیاد په اکثریت وی محض اکثریت جمهوریت ته اغه لا يعلمون دین دا غیر خواہشات تابع مکوا ته وای چې دې زمانه په دې نظام راپتی خط دا سه دیبا چې دا الله کلام ته سوچ کې دومره جامع معنی کلام چې نوې کفر را پیدا شي کنه قران کې به راځي خان ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ولي انهم ديګر چډیر بي انهم يقينا دوی چری لن يغنوا عنك هرگز نشي لري کوله تانا من الله د عذاب د الله نشي ان هیڅ وان الظالمين او يقينا ظالمان چدي بعضهم اولياء بعض تا سره خود کتا دا کار کته ظالم کیږي و ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعض دوستان دي جنس جنس سره ملاویږي جنس جنس سره ملاویږي ښا دا رنګ سورت انعام 129 کې مرাজি تاسو په ځای وکذالک نولی سیشوا او مسی پارکی اتمه کې وکذالک نولی اته عقبه شپږ عقبات تل بیانېږي په داعی باندې کوم مشکلات راځي کنه په دې لار کې ها 129 یو سل یو کم درشم دا کذالک کذالک دی وکذالک دا کذالک کذالک چې سورته انعام کړی دا بیا یو ځان ته مضمون د کلچت په شکل راځي په درس کې دا په داعی باندې په مجاهد باندې په لار کې یو شپږ مشکلات راځي ښا ار یو باندې راځي ځکه کذالک والله وی دک شان به دا کیسه دا کیسه به دغه څه چلیږي دا به استا مقابل کې به مې ځکه دا مخ کې اهل حق لکه اول کې ورته وی وکذالک پوښوي فتننا بعضهم ببعض بعض من په بعض امتحان کو ولی ليقولوا دیر پار چې دا مجرمان وای اها اولئک من الله علیهم من بیننا ولکه دا نور سید منځ په دون په علاقه کې غریب سره یو ول دبان الله دور احسان وکړي چې د په طالبانو کې مشر شو پوښوي دا خو د غریب سړی زیو د څنګه را مخ کې شو دا مونږ نه منو پوښوي دا مونږ نه منو دا چې تاسو جنتی می جنتی کړه حکومت سره پوښوي بیا دا چې تیر شي کنه دا دوره نو دا اول اعتراض دی دای بیا بل اعتراض دای وکذالک نفسر الایات ولتستبین سبیل المجرمین ولکا وای مړه د دغه بل قصه زنه د قسم دې دغه یو یز در دا بس بار بار مونږ ته کوي چې دا چل دی واقع چل دی نو الله وای خیر د خپکی کوم دغه شان دی بار بار کوي د سره پاره کوي لتستبین سبیل المجرمین چې د مجرمانو د لار راخکاره کی حقیقت د راخکاره کوي دغه قصه ده پوه شئ چې دا تیر شي کنه نو بیا اعتراض کی بل اعتراض وای مړه دا چې ته پته نشته د چانس د کړی دی او ته مونږ ته نورې مسالې نورې قصې را تراوړي پوه شو کنه نو او دا ته وای زمونږ تهذیب د خراب کړو زمونږ دستور او رواج کلچر د خراب کړو کلچر دراله تباہ کړو هغه به څنګه راځي وکذالک نصرف الایات دارنګ بدی سوی الله وی دارنګ مونږه اړو را اړو دا آیاتونه دا دلایل پوش دا اړو را اړو نو چل ووشي ولی یقولو نتیجه به دار او دی بووی درستا درستا تعلمتا تعلمته من غیر انتا د بل چا نس دکړی دی مونږ ته د قصې شروع کړی دی پوش نو ذکر می دی استاد دې خراب دی دا برته وي که دا ونه شي نو دا ته به وایي دا رستا زمونږ زوړ دین دې تباه کړو زمونږ د پلار او نیکه لاره دې خرابه کړه زمونږ کلچر زمونږ ګجره دې غرق کړه پوه شوې دا به نو په هر حال په هغې کې راځي بیا به بل راشي وکذلک یوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا بیا به راز چلو کی چې یو بل سره برابطي شروع کی مجرمان ستا په مقابله کې سبا کوي پوه شو کنه دا کار به وکړي چې وای راځي مړه دغه کوو د دوی خلاف یو بحث جوړو پوه شو کنه کانفرنسونه بکای او د دې لپاره بکای چې مطلب هغه بعضی بعضو سره هغه کوم غلط خبرې زده کړي باطل غونې دلایل هغه به بل سره شریکو چې مونږ تاسو چې کینو کنه چې کیسه شریکه کړو د مقابله لپاره پوه شو ما څه دلایل پیدا کړل دي نو الله وای وکذالک ها خو شو دارنګي وی دا شیطانان یوحي بعضهم چې وحي کوي بعض بعضو ته زخرف القول دا غلط خبري غرورا د دوکې د پاره خلک دوکه کوي ما خلک مده کو پرېګ دا دا په در باندې راشي خلک په در خلاف را یو ځای شي چې دا مرتبه تیر شي نو بیا به وي راځي لکه یو کمیټي جوړه کو په دې علاقې کې داخله خو سميږي نه نو وکذالک التم کذالک دا ټول کذالک دي وکذالک جعلنا الله وی دا رنګ مونږ جوړ کړی دي فی کل قريه په هر یو خار کې اکابر مجرمیها مشران او ملکان دا غي مجرمان پوښوي دا مجرمان بستا خلاف را یو ځای شي الک افلانی ځای باندې تغره جرګه لزان نه ورسوي پوښوي حاول فی کل قرات مکابر مجرمی علی یم کرو پیها دې د پاره چې سو کی فریب کی جرګه جوړه کی پیا پدې کې دا بو کی نو چې بیا اخیری دار ښه اخیری نو اخیری کې الله وی وکذالک نولی دارنګ ز دوستان کوم بعض الظالمین بعض ظالمان بعضن د بعض سره وی راځي اتحاد جوړو نو نیټو نان نیټو اتحاد بستا خلاف جوړ کی الله وی دا ظالمان د بعض ظالمانو سره ملګری کوما بما كانوا يكسبون ولې کسب او کار شریک ته کنه خو چې دا به ښا نو دا مرته وی چې جنس ته جنس خواته ورزي خو کیسه خو پکې بلې خواته لړما خو پټول عقبات شروع کړ اوس پر ته وای چې او کله برته وای کنه د الله د پاره ته ولې د کافر سره دوستی کې ته د کافر د جنس نه نه سړیا ستاته هغه دغه جدا ده هر د جدا ده ښا دین نه جدا ده په دین بنیاد باندې ښا سورته توبه وګورئ ښا سورته توبه 56 نمبر آیات وګورئ منافقان سره دغه کیسه پیدام کو ويحلفون قسمون اخري دا منافقان بالله بالله باندې سوي دته انهم يقينا وي مونږ چيو دا ان زمين خو غي تراجي دي او جمانه کې بودا سکي یقینا مونږ چې لمنکم مونږ تاسو نه یو الله وای و ما هم منکم و خدای دې نه کې دې تاسو نه ندي نو بیا ولې دې مونږ ته قسمونه خوري الله وای ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دې چې د مرګ نه ډاریږي دا چې نه چې وای مړم کی مرګ نه ډاریږي دا ته وای ستامن ګرې مستامن ګرې خوش دا برته وای دا کله کله کوي کله قران کریم چې کوم دی تا ته به د مشرکانو د يهوديانو د نصاراو د مجوسو د منافقانو د صابئینو دا غي قباحتونه برته ذکر کوي دا غي بزان ته باب مرادی ښا او بیا زر زر وایو پاغي کی صحیح شو نو هغه برته ذکر کوي چې ستا په زړه کې دښمنی راشي یاره دښمنی ګره مقصدی شی دی ښا اختلاف بنیادی شی په دنیا کې کله کله وتا ته و چې دا اختلاف بکې ګوره ښا نو اوس د توي راشه وای دا وګوره د دې عقیده د بنیاد او باسلو د دغه د دوی د دوستۍ د ځړن د باسلو د لپاره برته سکی کله کله برته وای چې و دا ستاسو دشمنان کله برته دا غي بد اخلاق او بد خوونه بیانې کنه هغه کې او دوه درې خو ګورې کنه دا یو سوې څنګه پکې ګورې یو آیات ګورې سورته اعراف ته سورته اعراف 26 27 ګورې دا بل طرف یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان وان دوکن کی ها لا یفتننکم فتنه کی وان چی تاسو شیطان کما اخرج ابویکم تاریخ ته بیانې چې ولکه تاریخ را یاد کړي به ان شاء الله ته تقریر دا کارونه کې د پلار د دشمن سره څوک دوستی کوي کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې راو باسي امور او پلار ستا من الجنه الجنتنا ان جعلنا الشیاطین یقینا من ګرځول دي شیطانان اولیاء دوستان للذین د پار دا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي تا ته وی ولک تی څنګه دغه کې دوست جوړي دا خو د بیمانو خلکو دوستان دوست دی تا دغه د شیطان سره دوستی شروع کړی دا مکه و مکه دا پرېګ دغه رنګ صورت نساء وګورئ 118 او 119 او 120 پینځمه سپاره صحیح شو وقال او اوی دی شیطان لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زب جوړوم ستاد بندګانو نا خوش نیسم با من عبادک د بندگانو ستانه نصیبا مفروضه یو حساب مقرره یو حساب ته نظر انی سم خپل دوستان کوم بها نو څه چل وکم نو الله تعالی ته خی چې ګورا خرابې دي خرابې دي عقیده زمون ادا د امین د زمون او باز څنګه نو څه دی وای چې د بداس چل کوم ولا اضلنهم خامخازه بدی گمراه کوما خبل کار بس کوم ولا امنينهم لوی لوی امیدونه بو تور کوم مړه وخت ډیر د توبه بو باسي وخت لا کافی دی ولا امرنهم دریم کار دار چې بو ته حکم کوما نو چې زو ته حکم کوم فلا یبتکنا نو خامخا دوی بکټ کوي اذان الانعام اغه وګونه د سارو وګونه د سارو نه خلک کټ کوي کله کله په وخت کې چنجي وځي بس چل نه نه اذان الانعام دا مطلب دی چې هغه کم ما تاسو ته ویلو د خدایانو لپاره به ساروی دغه کول کنه انا غي نه دی وکټ کوي لکه ګوره دي ته بوته ورنه وړي بس دا فلانی بابا ولا امرنهم او خامخا امر بكم دوی ته فلا يغيرن خلق الله نو دوی بس کوي بدلی به مخلوق دا پیدایش ته الله ګری بخری پوښي نور کارونه وکي و من يتخذ الشیطان هغه څوک چې جوړ کی شیطان ولین دوست من دون الله غیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا د تاوانی چې په تاوانی کې دوه کار او سرا یعدهم وعده کوي دا شیطان د دوی سرا و یمنیهم او تمناګان ورته ور کوي امیدونه ورته ور کوي و ما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي شیطان الا غرورا مگر د دوکي ولکه دوکباز دی خرابې دی مکوا دا ټول آیاتونه د سره پاره وخول چې ستا د زړه نه د دې محبت دي نور ما آیاتونه په دې باب کې شته دي او دغه په دې کافي صحیح شو راشه قران کریم کله د کافرو د براءت او عداوت بین المؤمنین چې بیانې کنا نو دا غي قران کریم د اغي مختلف سکه مختلف صورتونه باندې رد کوي ښا مختلف صورتونه باندې قران کریم کله کله رد کوي کله څه طریقه استعمالي نو دا څه کو تیر شي دا څه تیر شي بیا نه تکرارونه کنه پوه شئ کله به زجر ورکی زجر پیژن ما تاسو ته یو شکه نه بد اخلاق بد کردار بد صفات هغه ذکر کوي چې څوک ته کفار تر څه کوي دوستی کوي شکه نه ښا ټټه کې مذکر دی صحیح شو دا وګورئ تاسو سورته بقره 109 نمبر آیات ښا 109 نمبر آیات 109 یو سل نه هم صحیح شو زجر درکې یلکه ته سکه د کافر سره دوستی کې اهلی کتاب او يهود او نصارا سره کې ود کثیر من اهل الكتاب خو خوی ډیر د اهلی کتابونه لو يردونکم کاش کې تاسو مرتد کی من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کفارن کفار واپس هم کی کفار حسدن دا کار ولې کوي د سوي د زماده دین خنه دی نه نه د دی وجنه نه کوي حسدا د وجه د کینینا من عند انفسهم دا حسد به د کم شرعي دلیل د وجه نه پیدا شوی نه الله وی من عند انفسهم د د د خپل نفس نه راوته دی من بعد ما تبین لهم الحق پس دا غینه چې دوی ته حق خخ کار شوی دی الکه حق و تخکار دی دا خنزیر تا نو تر د سره دوستی کې نه خو دې غر کوي تبا کوي ویش کنه هم مومنان مکه وې داسې مکه وې سره دوستی مکه وې دغه شان سورته ال عمران ته لاړ شه ورپسې سورته هغه کې 119 نمبر آیات په سره ورمو سپاره کې ته وګوره پیدام کو ها انتم هؤلاء ها انتم دغه تاسو مؤمنان یې ها انتم هؤلاء تاسو دغه مؤمنان یې و مؤمنان تاسو دغه خلق یې تحبونهم چې تاسو سکوي مینا کوي د دوی سره ولا يحبونکم هغه خو تاسو سره مینا نه کوي تاسو سره ولې مینا کوي دویم نمبر هغه ستا په کتاب ایمان نه راوړي و تؤمنون بالکتاب کله او تاسو په ټول کتابونو ایمان راوړي و هم لا یؤمنون بکتابک هغه تاسو په کتابکم هغه تاسو په کتاب باندې ایمان نه راوړي درې مې وګوره و اذا لقوکم کله چې تاسو سره ملاو شنو قالو آمنا نو دوی وای مونږ خو ایمان راوړې دي دا منافقان هم پکې یادې خلک بل ډول راواله علي کتابو کې دا یو ډول دام نو دوی وای مونږ ایمان راوړې دي بل یو ګوره وا اذا خلو کله چې بیا ځان لشي نو عضو علیکم الانامل من الغیظ نو چکونه لګی په تاسو باندې په سرونو د ګوتو باندې د غسینا وای وای قول ورته وایا موتو بغیظکم مرشی کو غصه خپل کی ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی خبر دے کوه له پس سینو د رازونو د سینو باندې الله در باندې کوه له خنزیر تماته پزړه کې دوره غصه ذاتی بشر المنافقین زیر ورک منافقانو ته بان لهم عذابا الیما په دې خبره باندې چې دې پر عذاب دردون کړي ولی الذين دا منافقان هغه کسان دي يتخذون الكافرين چې نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه نو ولی ايبتغون ایا دوی لټي عندهم العزه په هغه سره عزت دا غي په دربار کې د عزت غواړي فان العزه لله جميعا یقینا عزت چې دا الله د پاره دی ټول پټولا صحیح شو دا بیا دغه وکی کله ورته وای وو چې کم خلق د دوی سره دوستی کوي کنه دا مرضی سره دا سره نه مرضی ده ښا مرضی ته نه پیژني هغه سره بکینی پاسی ښا دا په دې باندې او پیژني سوره مائده راو باسي 52 نمبر آیا څه شه دي 52 دو پنځه ښا دا مزجر دي پیدام کو فتر الذین خیشو نو ویني بتا کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو دا غوي کې مرض دی سکه یسارعون فیهم منډه وهی د یو بل نمخ کیږي فیهم په دوستۍ د دې کافرو کې یو وي ځخه تعلقات جوړ کم بل وي چې زمالک په تعلقات جوړ شي کنه پوښوي او دا سبا ولی دا ولی کوي ښا ولی کوي یقولون دی وای وای دوی نخشا مون یری یریګو ان تصيبنا دائره چې وبرسیږي مونږ ته مصیبت یا لکه سبا طالبان نه بس چا نه بس پکړي کې څنګه ژوند تیرې پوه شوې نو دور لګ ډیر تعلق دی او چا سره پکار دی دا څه نه دی دا دا سی دا مرضی سری خبرې ښا پوه شو یو دا د اسلام د لپاره پکار دی یو دا شخصي ځان لسه جوړي دغه بارک الله وی فعس الله ونزدی ده چې الله ایات یا بالفتح را بولی فتحا او امر من عنده یا ببل سکار الله پاکو کی فیصبحو نو دی با وګرځي علامه په هغه دوستۍ باندې اثر رو چې دوی پټه کړي وا فی انفسهم فزرون خپل کې نادمین پیمانا سم هندوستړ خدای ناراضه کارونه شو پوه شو هغه دی وګټل دا شوخه سورت مجادله کی سوار لسم آیات راو باسی ال ترته وی دوستی و سره څنګه کې نو چا سره سره دوستی کوي اگر د سم ملګری کوي کنه اته وشتمه سپاره د مجادله سوار لسم آیات ښا دا منافق یا دی منافق خان چې کم خلک د کفارو دوستی کوي کنه دا ما د دوستۍ والا یادې وای د ده حال ته وګوره څنګه آیات ته ماته وایي ها علم تر ال الذین یک آیت نه ګوریا کسانو ته تولوا چې دوستی کوي قومن دا خلق سره غضب الله علیهم چې الله غضب کړي پاغي باندې کله به الله تعالی په دوی باندې په داسې ځایونو کې د نفاق فتوا ولګي چې دا منافقان دي چې د کفارو سره دوستی کوي لکه ورپسې لاړ شي سورته حشر یو لسم آیات ښا سورته حشر یو لسم آیات ها دې پسې دې پسې سورته یو لسم آیات وګورئ علم ترایت ګورئ نه ال الذین کسانو ته نافقو چې منا نفاق کړه د منافقان دي یقولون وای لاخوانهم الذین کفروا اغرون ته چې هغه کافر دي من اهل الكتاب د کتابیانو نه د کتابیانو کې چې د کم رونه دي منافق دغه په دین کې کنه لکه دا خو ورور دی او قسم ته ځکه چې دی خو د هغې دوست دی کنه وته ویله ان اخرجتم که چېرته تاسو وباسل شوئ لنخرجن معکم نو موږ به تاسو سره وځو ولئن قتلتم او که تاسو سره جنگ وکړی شو لننصرنکم نو موږ به ستاسو مدد کوو ولئن نصروهم او که چېرته مدد یې وکړي دوی لیولن الادبار ولئن قتلتم لننصرنکم والله یشهد الله ګواهي کوي انهم لکاذبون چې دوی چې دا دوړي ودی کنه دا هم دروغ وي دا ته دروغ کیسې شروع کړې دي د بل سره دا څه کوم خدای دا دروغ وادي دا هم منافق دا څه کار دی دا دروغ وادو ته الله ال الذين نافقوا وی دا منافقان دي منافقان ها لئن اخرجوا رست پس الله وای دروغ جن ولید د کچه کچرته دوی او باسل شو لا یخرجون معهم دوی دا غي سره وزینا که يهود تا او باسل دا منافقان سره زینا غره ښا ولئن قوتلو او که چرته هغه سره جنگ وکړی شو لا ينصرونهم دوی مدد کینا خبل فرض او کوزا کای نه خا د الله خو رښتینه خبره ده هو ولا ان نصروهم کبل فرض او کنو لای ولن الادبار بیا خو تورزنم زمره دې چې خامخا شاکای با اړای بشا پوښوي ثم لا ينصرون بیا به دوی مدد نشي کوله مدد دی ولې نشي کولی آلوسی وایي تفسیر روح المانی کې ځکه د ځکه چې دی وسره کله په صف کې ودرېدو نو فظهر کفره هلته داسې عبارت لږ نږدې دی معنی اوسې دی عبارت دا بیا را نقل کو ان شاء الله تعالی هغه وایي ځکه کفر ښکارا شو مخکې خو موږ ته منافق وي پټ پټ کار کو اوس خو ښکارا په صف کې ودرېدو وایي کفر ښکارا دی اوس پر د مدد نشي پیغمبر په الله مسلط بل یو ګوره یلکه کله الله تعالی د دې کفار دوستانو ته خو زجر ورکولو کله تخویف ورکړي ته د زجر او تخویف کوم فرق کړو کنه زجر خو د دوی هغه بد اقوال بد اخلاق بد اعمال ذکر کوي خو تخویف بیا دال به ته دمکی ورکوي پته به ولګي د وتا برابر کړ صحیح شو سورته نساء وګورئ اندمه سپاره سورۃ النساء پنځم واذا رايت الذين 140 نمبر آیت ها آیت نمبر 140 آیات نه زرد پیدام کو واذا رايت الذين كلت تونا كسان يخوضون في اياتنا چې دای داخلي کې پایاتونه زمونږه کې دغه کم فارض عنهم نو مخواړو د دوینا حتا یقودو فی حدیث غیری حتا چې دوی نه ده نه ده دا بل آیت ده وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کړ دی الله تعالی پتا سبحانه فی الكتاب په کتاب کې هغه کتاب کې کوم ده کې هغه بل آیت دی وخت ما وې ها نه نه دا دغه تخویف را نقل کو کنه پوه شو اخو وخت وی دا الله نه تخویف صحیح شو ان اذا سمعتم آیات الله کله چې تاسو واوري آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې داغې نه انکار کیږي و یستهزئ بها غي پورې ټوکی کیږي ټوکی او انکار شروع داغې قانونیت نه مني پارلیمنت کې لانجه جوړه ده خبر تا ولید دا حالت نو فلا تقعدوا معهم دوی سره بیا کې نه ما مکه نه حتا يخوضوا حتا يخوضوا ګردا معنا نه کوي چې واکاو ټکو چې بل بیا چای بهر لنګر کې اوس کو چې دغه شنو چې خباس ختم شي بیا ورځه نه نه نه مفسرین ما تاسو ته ویلي دي هغه به راشي ان شاء الله تاسو کله خپل ځای ته چې دې عقیده بدله کړي له سره کړي دا رزل بچي چې سم شوی نه سره باندې کړي حتا یقودو فی حدیث غیره حتا چې دې داخل شي په نور خبرو کې انکم اذا مثلهم ولیک کی ناستي یقینا تاسو به دې غوندې وای ان الله جامع المنافقین والکافرین دا دم کی شوخه یقینا الله تعالی را جمع کوونکې د منافقانو د کافرانو دی فی جهنم جميعا په جهنم کې د ټولو په یو ځل الله به ټول په یو ځای را جمع کوي ښا پوه شئ البته منافق بسي رستو په دې صورت کې راځي هم په دې صورت کې بل مخ کې راځي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا دوستي والا بلان دی پروتي ولې بلان دی پروت دی ولې دې لاندې شو په دنیا کې د اړ یو په ځان سوارو خو شو کنه دې خو په دنیا کې هم دغه شان شی وکنه دغه چاته منغه خبره نه کړه ډور به غیرت او چې د هغه خلک تاسو وګورئ چې پرون د کمیونزم حمایت کولو نشنلیانو داخله کمیونزم مکمل د کیپټالیزم د امریکای د نظام خلاف مکمل ضد دی نن هغه خلک ته ور په دیو کې ناس دي ګندي ناس پوښوي هغه خلک نن د کپټالیزم دغه کې دا دومره بی غیرت مخلوق ته ځکه الله لاندې کې چې انو په پاسه ښه پوښ دا کافر ته لکه خلک خا دایش دا یو دم کې دوی مدم کې وګورئ الله وایي د بدلته هدایت چې تر څو پورې دې په دې حالت کې کنه ته به هدایت نه ملاويږي سورته مائده وګورئ 51 نمبر آیات مائده شپږم صحیح شو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى مجوړو یهود او نصارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء او بعض بعض دوینه بعد بعض دوستان دي ومن يتولهم منکم سوک چې تاسو نه د دوی سره دوستی وکي فانه منهم نغه دا غوینه دی خط په دې حالت باندې دی وینو ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته ظالم څوک ته چې تر څو پرګه د کفار دوستی کوي کنه نو دا کرنل ته بریګیډیر ته کده لس چلی او لس تلور میاشت ولګی کنه خو ته هدایت نه کیږي دا خنځیر ال تکي د کفار دوستی کې داخله پوه شو نو دې دې نو دی باغی خدي بل راشه کله به دمکی ورکی به حبط الاعمال چې اعمال بربادیږي چې دا کار څوک کوي کنه ورپسې لاندې وګوره 153 وګوره 151 دا 51 خو یو کړه 53 وګوره 53 ها صحیح شو ويقول الذين امنوا دا به قیامت کې حالت یار دا ګوره دا هغه منافقانو کار دی چې ځان ښکارا کړم دا او مې تولهم منکم فینه منهم هغه مونږ وایو چې زمونږ ملګری دي هغه خلک چې هغه مونږ وایو چې زمونږ ملګری دي دا کوم چې ځان ښکارا کړي دا بیل دي تاسو به د بردي آیات نه پته ولګي ويقول الذين امنوا وای با کسان چې ایمان راوړل دي اها اولئ الذين اقسموا آیا دا هغه کسان دي چې قسمونه به خوړل بالله فالله باندې جهد ايمانهم صح قسمونه انهم لمعكم چې یقینا مونږ تاسو سره یو مؤمنانو ته به سوي مونږ تاسو سره یو ور دا نه دي ښا دا خو د خرب چې بيخي وته دي دغه په دې پیچ نه راوتی دي په څه کنه هغه نه ده دا دغه والا دي دا یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آیات سره دا د هغه خلکو باره کې چې هغه دا بخ مؤمنانو ته به دا وی لکه مونږ تاسو سره تاسو سره چې قیامت کې وی نه کنه چې دا شنا خو بل خو روان دی لکه ته چرته ځي تا خو قسمونه خوړل چې مونږ تاسو سره یو الله وی حبتت اعمالهم دا غنی کومه چې تاسو سره ملګرتیا کې کم کړیو ابر باد شي وی فاصبحوا خاسرین نو وګرځیدل دوی تاوانیان دا تاوانیان شي کله به چې کوم دی نو تخویف ورکای بالتبری پس باندې پتبری په قیامت کې ودی بیا یو بل سره تعلقات نه ساتي دک کسان چې اچا سره دوستی کړی دا خدام دم کیدا سورته بقره وګورئ 166 آیات ها پیدام سورت غافر راو باسئ مؤمن سورت مؤمن سلیمه سپارا آیت نمبر 48 تا ها دغه ذکر علی کیسه و اذ یتحاجون فی النار هغه وخت چې دوی با دغه بل سنتاري څه ګوره نه نه برشل وایز یتحاجونا کله چې بدوی جګړه کوي فناری په اور کې جهنم کې دا غړي نه پاتې کیږي ښا فیقول الضعفاء نو او بوي دغه ضعفاء ضعفاء دا موږ تاسو غو ضعفاء نه دي ښا دا ماته ته زنده باد والا معنی کوي هغه ډیر خارج پوجوي للذین کسانو ته استكبروا چې هغه مشرزان لوی ګڼل او هغه لیډرانو ته وای ان كنا لكم تبعا یقینا موږ په دنیا کې ستاسو تابع وو تا ما ته دې ډیر کارونه کوما یو دغه سکیم را لنته سس کیمو فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار آیا تاسو مونږه لری کوونکی ایسه حصہ د اورنا ټول عذاب قران نه چلے ګورې لګرانه کمې نه غوته وی قا نا امیدی رااله قال الذين او وی آکسان استكبروا چې لیډران دي ان كل فيها یار مون ټول یو پدې کې ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله تعالی فیصله کړې د بندګانو په منځ کې په کې نه چلیږي فیصله شوی ده ښا ده تخویف بالخسران کله ورکوي چې سراسر تاوان دی ګوره ګټه نشته خلک خو دا ټوله یارانه چې کوي د ګټې دپاره یې کوي چېرې پول به راته جوړ کړي او بجلۍ کمبه به راته ولګوي او دا به وکړي هغه به وکړي وایي شته پکې نه ښه صورت حامیم سجدې ته لاړ شه اصل ګټه پکې نشته دی که نه څلېرشتمه سپاره ده په درویشتمه څلېرشتمه ده پنځویشتم آیات یې وګورئ په پنځویشتم آیات پیدا کړو وای الله وقیدنا پیدا کړو وقیدنا او موږ مقرر کړی دي لهم دی دغه لره باطل خلق لره قرنا سسه ملګری فزینوا لهم نو هغه ملګری ورته خسته کوي ما بین ایدیهم هغه چې مخکې د دوی نه دي مخکې ورته خسته کی مخکې څه مطلب شهوات نفسانی خواهشات دا ورته خسته کی و ما خلفهم چې ست رستو دي دنیا ته پات کیږي نو دنیا مرته پسته مړه سور مناو کا کاو پیور مزه وړاو قران وای کلی وشرب ولا تسبتو دی وای کاو پیور مزه وړاو وحق عليهم القول او پورا شوی په دوی باندې فیصله د عذاب بس هغه په ثابت شوی دا فی امم پاغډلو کې بدی قد خلت تر دین مخ کې تیر شوی دی من قبلهم مخ کې من الجن جنات دی و انس او انسانان دی انهم یقینا دا چا چې دوستانه بل چا سره کړی دي کانو خاسرین دا تاوانیان دي خسران دا پکې راغلی کله بو توي ولکه په اخرت کې بل دین کې سره دښمنی ښا پرې درانو رقصي دښمنی ورته چا سره اخرت کې بل دا غټ دښمنی سورته زخرف راو باسي 67 نمبر ہے و ات شپیتو و شپیتو پنځشتمه سپاره ده کنه پنځوشتمه آه. پیدام کو الته ورته وی الاخلاء ها هغه دوستان د دنیا یوم اذن په دغه ورځ کې بعضهم لبعض عدو بعض له بعض دشمنان وی الکه هغه د شاده جامع ارسو او هغه د چټي یار او هغه د دغه یار هغه د دی باطل کفر یار ا د نظام جمهوریت یار خو دشمن شو یار کار نه کوي الا المتقین مگر متقیان به یو بل دوستانی هغه دوستانی کوي هغه خپل ترتیب برقرار ښه زور ترتیب بیا دغه برقرار ساتي ان شاء الله که خیر که الله مونږ کله به چې کوم دی د هغوی د ملت او د دین نه څه کوي د اتباع نه بتا منی کوي قران کریم د بارا کله بدا شکل اختیار کی چې ولکه دا غوی د دین تابعداري مکوا دا غوی د ملت تابعداري مکوا راو با سه یې سوره بقره راو با سوره بقره 102 نمبر آیات راو با سه ښا ملت نه واو پیدام کو ولن ترضا دام د بالا د براقی دلخه تا هرگز نه خوشاليږي عن کلتان اليهود يهوديان ولن نصارا ون نصارا حتا تتبع ملتهم 120 120 حتا تتبع ملتهم حتا چې ته د دوی د دین تابع شي ملت کې به یو قاعده به راځي قران کې چې ملت چې کله حق وي کنه نو بیا نسبت الله ته کې پیغمبرانو ته کې خو خلکو ته کې خو چې کله د ملت نسبت امت او قوم ته وشو نو پوهه دا باطل ملت دا سره دا, دا باطل ملت چې يهود او نصارا او کوم د ځان نه جوړ کړي دا د تانه اله خوشحالي پوه شو کنه طالبا ته په دغه کې پروت یې په بیرمل کې پروت یې په ګومل کې پروت یې تر ځان ته مسلمان وای کنه وای په ایمان وای تا نه خوشحالي کی نه خوشحالي پتا باندې دل تم درو کی خو بل صاحب بوي برتانی ته بزي امریکای ته بزي هغه ته د هغه ځای فوج د مخ کې نه پولیس د مخ کې نه سکیورټي پراون کړي چې بای صاحب روان ولی وجب دای چې ته تتبع ملتهم نه کته وا چې هغه هم هغه هم يهودي شوی نه هغه هم نه نه اوس دا وی ملت وګوره دا غي ملت يهوديت نصرانيت پاتې دي دا اوس جنگ ته دا څوک صلیبي جنگ وای کنه دا پاسل کې په دې موجوده فلسفو کویږي نه دا صلیبي جنگ نه دی دوی انجیل نه غواړي دوی تورات نه غواړي د خدای بنده موجوده وخت دوی سیکولرزم د دوی لادینیت د دوی دین دی ها خوش هم بیا په تراګر دی یو وخت وغه اوس نه دي صحیح شو قل ورته وایا ان هدى الله یقینا هدایت د الله والهدى هغه هدایت دی ولا ان اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم کچرته تر دوی د دې خواهشي دین تابع شي ګور اهواهم ملتهم ک یو ک تورات او انجیل شي يهودیت او نصرانیت او تورات او انجیل شي يهودیت او نصرانیت هم وضعي دي خو ک تورات او انجیل شي نو خو الله نازل کړی ته خو الله هواهم نه وای کنه که چرته ته تابع شې دوی د خواهشاتو بعد الذي پستاغنا چراغله جا اکر راغله تا ته من العلم کم دلیل په بوتلان د دی باندې یا وحی مالک نبی تعالی من الله غیر د الله نه د الله طرف نه ولی سوک محافظ د عذاب د الله نه سوک محافظ ولا نصير او نه سوک مددگار دغه رنګ د دوی د ملت نه د ولا او د برا عقیده چې دوی د ملت نه ته براءت وکي د دې عقیده دراسه کول لپاره د دوستۍ او د دشمنۍ بیا ورپسې باران غیر المغضوب علیهم او په دغه خلکو ولا الضالین لار جدا شو کنه لار جدا شو پوه شو کنه یو ولا دوستی د مؤمنان او بل برا دشمنی د کافر دغه رنگ د تخی سورته بقره 145 ته پسې لاړ شدین لګ مخ کې لاړ شي التبم د تداوی د دې د ملت نه دی منع کوي ملت د دې خواهشات پوه شو هغه کې موږ ته اخیره کې وای ولا ان تبعت اهواهم آیا اخر کې دغه وای که چرته ته تابع شې د خواهشات ردی من بعد ما جاءك من العلم پس دا غینه چراغله تا ته علم انك اذا لمن الظالمين نو یقینا ته به د ظالمانو نه ظالم به پیغمبر تعالی وای ګره ظلم به وکړي کتر دا کار دی دغه رنگ پسې لاړ شه سورته مائده ته 48 نمبر آیات راو باسخه 48 اتو سلوی ختم خا پیدا مو خجی ګوري وته وانزلنا الیک الكتاب او مون نازل کړي تا ته قران بالحق د پاره د ظاهر اول د حق مصدقا صحیح ده کنه مصدقا چې موافق ته لما دا کتابون سره بینه دی چې مخکې دینه دی من الكتاب کتابونه هغه د ما بیان شو و مهیمنا او دې نگران دې علیه پاغي باندې نو فحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کو د د دوی په مینس کې د الله په هغه قانون چې نازل کړي دي ولا تتبع اهواهم یو ولا او ولا برا او تابعدار دوی د خواهش مکوا عما جاءک من الحق ادا ودی وجنه چراغله تا ته حق دی دا وګور ورپسې سورته رعد وګور سورته رعد دیار لسمه سپاره عربيا په عربي ژبه کې دی یا عربيا ظاهر مضمون والا دی ولا ان اتبعت اهواهم کتا تابعداري وکړه د خواهشات دوی بعد ما جاءك من العلم پس داغینه چې راغی تا ته علم وحی دلیل مالک نو نبی تعالی را من الله د عذاب د الله نه من ولي سوک بچ کون سوک دوست ولا واق او نسوک بچ کون کې او شعر د خپل خپل معنا راځي دا قرآن کریم کې کله کله داسې دغه وکي چې د دوی د خواهش تابعداري مکوه و خواهش خو دا پرېږده وای په تورات او په انجیل بم فیصله نه کوي په تورات او په انجیل بم فیصله نه کوي دغه چې منسوخ شوی دي کنه اوس داغه یدیان داسې برابر کوي ها ځکه ابن کثیر وای البدایه والنهایه کې فمن ترک الشرع المحکم المنزل على محمد ابن عبد الله خاتم الانبیاء سوق چې پریګ دی هغه شرع چې هغه محکمه ده منسوخ کیدون کې نه ده نازل کړی شوی دی په محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم چې خاتم الانبیاء دی وتحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخه فقد کفر پوښوي او سشي شو د فیصله وړه هغه شریعتونه چې هغه منسوخ دي نو د کافر شو نو بیا پسې وای فما فكيف نو سبي حال د هغه چا بمن تحاکم الى الياسا والقانون پوه شوي چې هغه فیصله وسی هغه تورات او انجیل خو بیا هم الله نازل کړی دي خو که اوس په هغې فیصلې کې کافر کېږي پې نو څوک چې فیصله ورسي وایي یا ساته یا ساته دغه د چنګیز خان قانون خو والقانون یو قانون تا هغه وی کفر باجماع المسلمین دا خو په اجماع د مسلمانانو کافر دی دا وته دا کین دا منه کیدا ولا د برا مسله کله به راته وای وو د دوی د طاعت نه ځان وساته طاعت نه ښا د سنه ځان وساته د دوی د طاعت نه چې دوی تابعداري چرته ونه کې په قوانینو کې په شرک کې په تحلیل او په تحریم کې په مداهنت کې په دې کې چې د دوی تابعداري ونه کې ښا نو دا نه چې دا بیا دوه قسمه کله کله به یو نه خاص وي کله به نه عام وي ښا نو د دوی طاعت کولم د دوی ولا ده کنه د دوی طاعت کول د دوی دوستی ده کنه دا خو شي تم تابعداري وکي دا بنه کې ښا څنګه آیات ته ولو شینا لبعثنا فی کل قريه نذیرا کچرته مونږه غوښته نو مونږ په هر یو کلی کې ځان ځان تسکرا لګل پیغمبر يرون کې ها فلا تطع الكافرین نته خبره ممنه د کافرو د قران په مقابله کې وجاهدهم به جهادا کبیره او په دې قران دوی سره سخت مقابله وکا کوچ سخت جهاد سره وکلوې جهاد دغه رنگي صورت علق دیرشمه سپاره کې راځي کنه صورت علق کې دې کې د افلات تعال کافرین کې دې دا کراغله ده د په سکوت عن الحق کې ښا چې حق نه مغله کې قرآن نه کراغله ده وای بیان وای ښا مې ریګه پوه شو چې څوک بسوي څوک بسوي وای سورت علق 19 نمبر آیات ګورئ نو لسم اخیری آیات ختمي ته وای کلا لا تطعه د د تابعداري مکوا واسجد واقترب سجده کوا او ځان نږدې کا الله تا لا تطعه د د تابعداري په سکه مکوا د حق په پرې خودو کې او د حق نه په خاموش کېدو دا کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته وای چې د دوی د الہو په منلو کې چرته دوی تابعداري ونکړي چې د دوی الها ته فقط تسلیم کدرې کې چې بس سیدا نو یی نو پوه شو نه بوایي سره دی بارک لکه سوره احزاب آیت نمبر 1 یو وشتمه سپاره راو بس آیت نمبر 1 Thank you. یو دغه جوړ کو دا سینن دی یو وفد جوړ کو ابو سفیان په جنگونو کې ډیر قابل ملک سره او خيار راوی لګ مدینی ته د سرندر کېدو وفد ورخه په نوم د مذاکرات دا ګوره دا تاسو چې قران وایي کنه تمرا تجربه وکړي چې عجیبه څنګه وی چې داس چل به وکړي یو معاهده به وکړي معاهده به داسې چې بس موږ علی هو په سموایا او بس خبره دا ده چې بس موږ به تاسو سره وایو دا جنگونه به نور قلار شي او داسې وفد په کم ټیم کې را لې ګوره د بدر نه پس نه را لې ګره د احد نه پس چې مسلمانانو شکست خوړل دي نو اوس کې دې شو په حوصله لګا دغه نو ټمپریچر چک کړي نو چراوی دغه ابو سفیان خو ایمان نه وروړي کنه دلته کې د منافقانو سره چې اول خبرې وکړي کنه په دې صف کې کله کله پیدا شي کنه نو دی نبی علیہ السلام تعالی خو سره به ومن نو خو سره به نو خدا دوره خبر خون کو کی سره به سره به جوړ کو او عاصم موږ ته تسلیمی کو کنه چې دا کی سره وکړه الله یات نازل کو وی چې اتق الله دا الله نو یریګا ولا تطع الکافرین والمنافقین تابعداری مکو د کافرانو د منافقانو ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پویا دی حکیما حکمتون وارا دی دوی به وای وای دا به حکمت کار دی کوم مذاکرات نه انکار وکړو پوه شو کنه الله حکمت والا دی حکم د الله دی خدای الله حکم من تاسو ته د مذاکرات نو متور کرامیان پوه شو سورته احزاب کې لار شي مخکې ورته دي سره تر وباسي اته سلوي اختمایات ښا پیدام کو اته سال وی اختمایات کې وته وای چې و د دوی تابعداري مکه خدا وته پر رسوم د جاهلیت کې وای د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح نبی صلی الله علیه وسلم وکړو کنه دا حضرت زید دغه طلاق نه پس په جاهلیت کې رسم دا حضرت زید خود رسول الله بچی نو حضرت زید خود رسول الله په کور کې سره پرالو شوی خوشوي نو هغه خود رسول الله بچی نو خدای بو تسوی زید ابن محمد بو ته نو د ټیک ته د زوی لور سره خو ته نکاح نشي کولی خو چې زوی دې نه دنو متبنا دي ته وای متبنا د زوی متبنا سره خو ته نکاح خل سره خو ته نکاح کولی چې هغه طلاق کړه لیکن دلته په جاهلیت کې خورا سم داو چې نشي کولی نو چې نشي کولی نو الله جل جلاله دا باطل رسم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مات کړ لګیا به سبا وای غول بخری میډیا بچلای وتوکل علی الله الله باندې ځان وسپاره وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی ذمہوار پوښی دا رضی سره منه باطل رسم مات کا پوښی کله به وای چې او د دوی په دې کې ممانه کله کله به تراشی کنه یرا پوښی منافقانو خلکو دا کاری د کافر خلکو چې کله په علاقه کې اوسې کې به بل سره دا پاټ کوي اوس کومه راوتی کنه پوښ مونږ یاره مونږ بر سره شو کوم دا دا فلانی دي سړي دا چې لری نه کې کنه دا دا چې تاسو ته راځي بیا مونږ نشو راځي الله وی او دا دا چې مما پوه شو کنه داونه معنی ګورخه سورته کهف راو باسي سورته کهف افلا تعقلون پرون چې توی وو یبین الله لكم آیاتی لعلکم تعقلون عقل به پس پیدا کې په قران خان نو کافر سره ته دغه کې آیت نمبر 28 ته 28 28 دوی دا خبره کوله ها نو چې کوله نو الله وی ولا تطع امته اٹای ولا تطع خبر ممنا من دا هغه چا اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې مونږه غافل کړي دي زړه دا هغه ذکر خپلنا هغه مونږه توحید نه غافل کړي دي وتبع هواه او تابع شوی د خواهش خپل دا خواهش غلام هغه دا خبرونه مانی پوه شئ تا ته به وایي چې دا لرې کا پوه شئ نبی علیه السلام ته به راغی بعضې صحابه به ورته یادول حضرت بلال حضرت خباب دا بعضې عاجزان صحابه به کړل دوی نه مونږ ته بوی راځي مونږ نه راځو دوی ته وجه نه ګڼې که تا دا لرې کړل مونږ راځو بلکل نه راځي مه مه یې لرې کوه وکانه امره فرطا او وي دا کار د ده خبره د ده دین د ده د حد نه وتلی کله به تاته څه وایي یاره دا ستر به وکړو چې ما څه ګزاره به تو کې او څه ګزاره به موږ وکړو مداهنت پوه شو که نه دهن نه ماخوذ د تیل لګول څه تیل به تاره ولګو څه تیل موږ له لګوا گزاره به وکړو یو بل سره نو په دې کې به تار ته وایي چې موږ اطاعت وکړو موږ به تاسو سره گزاره کوو ته موږ سره کوه خپل کې یو شی صوت قلم را وباسي یو کم درشمه سپاره نهم اتم او نهم آیات ښه دا ونه کې چې دا دوی دا سره کم پارت دا کوي چې په عقیده کې به تلګه نرمي نه دوی سره وکي دوی به نرمي وکي سب استاد او منی سب دا او منی کوچ لو کوچ دو باندې په عقیدو کې دا نه چلیږي دا پوه شئ سورت قلم دس کې ورپسې وایي ولا تطع او تابعداري مکو کل حلاف مهین د هر هغه قسم خور مهین چې قسمونه خوري او ماته یې پاکستان فوجي دی مهین او سپک سړی دی دا سپک خلق ته دی په قسمونو باندې چې ته باور نه کوي او د تابعداري مکو دی وتا ته وای پوښوي دغه رنگي صورت دهر کې بیا راته وای صورت دهر دی صورت دغه کې سپاره کې ده او رستو دی صحیح شو اخیره کې هم دې سپاره کې مخ کې لاړ شي ولا تطع او تابعداري مکو منهم د دوی نه آثمن او کفورا آیت نمبر 24 صحیح شو تابیداری مکو د دوی نه آسمن د ګناګار او کفورا او د کافر دا او په معنی د یا سره نه ښه بلکې او په معنی دغه سره دی و سره دی د ګنا د تابیداری مکو د ګناګار او کافر سړی کافر سړی تابیداری مکوا نو کله به طریقه دا ویخه چې دا غوی د طاعت نه باندې منې کوي پوه شو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خاص خطاب کله به عام خطاب وي هر سړی ته هر سړی ته خطاب وي چې دوستی د کفار سره مکوا اطاعت کې په اطاعت کې دوستۍ نظام سات لکه سورته عنکبوت راو باسي عنکبوت نه هم ووصینا الانسان او مونږه پوخ امر کړی د انسان ته به والدیه په بار د مور او پلار د دکی حسنا د خېګړی صحیح شو و ان جاهداکا او که چرته دا مور او پلار کوشش کوي پتا باندې د صد پارا لتشرکا د دې پاره چې ته شرک کی بی ما سره شریک کې ما سره ما هغه څوک لیس لک بی علم چې نه تا سره په شریکولو د هغه باندې څه دلیل نو فلا تطعهما د دې دواړو پاره کې ګوره تابعداریونه کې تابعداری په دې کې ونه کې ښا دا عامه نه هیڅ صحیح شو کله به فتوی ورکی په طاعت ته کفار او مشرکان او منافقان باندې فتوی به ورکی چې خاصو کې طاعت کو څه چل بوشي نو یو فتوا ورکی وای گمراه بشي گمراهی دا او گمراه کول دي اضلال او اضلال لکه سورت انعام ګورئ اتمه سپاره 116 نمبر آیات یو سل شپاړسم آیات پېښو پیدام کو و ان تطع کچرت تتابدار فی اکثر من فی الارض د ډیرو 116 خام نه نه راوړي انعام اتم سپارہ سر کے شروع وان تطع کچرت تا تابعدار یو کړه اکثر من فی الارض د ډیرو هغه چې پزمکه کې وسیږي نو یضلوک عن سبیل الله گمراه بدی کی د لارې د الله نه د دین د حق د دین حقنا ان يتبعون ولی ذکر دوی تابعداری نه کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم او نه دوی الا يخرسون مگر اٹکل کوونکی ذات پتو په ګمان عقاید کې ګمان دی او په عمل کې اٹکل له کوشش کنه هسه پتو کلیږي ځان کوشش دا خبره په اطاعت ته چا باندې دي ته ویل کیږي ولا بالطاعت خد دوستی په طاعت سره وان اطعتموهم او کچر تاسو د دوی تابعداري وکړه خیال مو دی انکم لمشرکون نو تاسو بس شي مشرکان به یقینا تاسو به مشرکان یی هغه ما تاسو ته ویلی وغه دغه کیسه کوله چې دا شی تاسو په خپل حلال کې نو خورایي اچي خدای دې لمړ کی نو بیا نه خوري نو الله وتعالى ګره کدی کوم د دوی خبره اومنله نو مشرکان به مردار خوړل خو شرک نه دی خو د دوی د قانون په احترام کې خوړل بیا شرک دی پوښي یا دا غي حلال او جایز ګڼل پوښي هغه شرک دی دا دواړه صورتونه دا سری دا شرک دی بعد مذهبي شعارات چې کنه مذهبي شعارات لکه اوس ګره لبس الزنار زنار پوښي زنار دی په غاړه کې را ځوان کو دی اندوانو علامه ده کستا عقیده ډیرم صحیح شي کافر شي پله ولی دا غوی مذهب مذهبي رسمونه دغه شانتي پوه شو کنه دغه شانتي دغه دا لفظ تعلیق الصلیب د صلیب د پغاړه کې ځوان کو کسل درته مسلمان لاله کافر شو پله صلیب د غاړه کاران کړی دی دي ته مذهبي شعارات وای مذهبي شعارات چې دا وي دا وخت دینی شعارات چې د چا کم یو دین وي خبر اوس لیک آسماني ویو کنه ګرداني هندوانو خو آسماني نه لکنه کله خپل ځان نه جوړ کړو نو هم هغه دینم کړه په دې موجوده سیکولر نظامونو کې بعض اصطلاحات نه دي استعمالول پکار ځکه دا د دوی دین ګرځیدل دي اگر چې دا لا دیني ده خو لا دیني آسماني لا دیني ده دوی خپل دین نه کنه دا دوی دین ګرځیدل دي نو دي کو بعض اصطلاحات نه ځان ساتي بعض کارونه ځان ساتي بل دوی د مذهب شعار ښه پوه شي هغه ګرځیدل راشه پسې وګوره فتوا د ارتداد کله لګی ښا په اطاعت باندې اتا سو سو پیری کتل هم دي سوره محمد را واړه وخت پګشتم آیات صحیح شو پنځه وشتم پګشتم پګشتم سی پارا کې ښا آیات هم پنځه وشتم پګشتم تقریبا ماته ودا سوره محمد پګشتم سی پارا کې ان الذين ارتدوا یقینا کسان چې مرتد شوی دي على ادبارهم فشاغان خپل باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غینه چې دوی خو هدایت کار شوی الشیطان سول لهم شیطان ورته دا کار فیستا کړی دی و عمل لهم دوی ته وګدو وګدو امیدونه ور کړی دي ذالک دا ارتداد ولیدې بانهم په سبب د دې باندې قالو چې دوی ویل دي للذین آکسان ته کریه ما نزل الله چې هغه بد ګڼل دي قانون د نازل کړي قانون د الله چې ورته ویل دي سنطيعکم فی بعض الامر کوچ کنه پاتې به ولا ګورا دوی موږ به بعض قوانین ستاسو منو د اقوام متحده سره زموږ معاهده ده چې بعض قوانین به ستاسو منو لکه خدای دې غرق دا اقوام متحده چارټر ته وګوره د حقوق بشر هیومن رائټس دا ټول ګور د کو دا ټول سر ته سر ته اپا کو پر دې سر ته اپا کو پر دې او ته چې کوم دنه ته پاغه وسره دستخط کې پاغه وسره څه کې پاغه وسره دستخط کې پاغه کې کم کم بنیادی خطرناک دفی دي ښه تاسو وګورئ کنه هغه ملاویږي د حقوق د دغه اقوام متحده چارټر کې کوم دې دومره خطرناک دفی دي کنه مسلمان او کافر یو برابر پوه شو کنه هیڅ څوک به کوم دنه مطلب د خزې سړی دا یو برابر نه دا خو په ځان ته قوا قانوني سیته دی خبره تور کړی دا رنګ په سرازا وای د مذهب او د دین په نوم باندې به جنگ نه کیږي څلورم پیراګراف کله ترازی د مذهب او د دین په نوم باندې جنگ په بند دي دا ټول خبره به سره بیا معنی دا بیا معنی پسې راچا بل فتوا کړه د فسق لګی کله څه لګی فتوا د فسق لګی چې ولا بالطاعت کې کنه په اطاعت کې چې کله دوستیو کې سورته زخرف وګوره سلور پنځوستم آیات سلور پنځوستم آیات 54 نمبر آیات ښا شفون انتقلنا نا دینه مخکې وګورئ دینه مخکې خیال مو ده فاستخف قومه نو بی وقوف کو دی فرعون قوم خپل فاطاعوه نو هغه د تابعدار شو کار مده کنا ولا بالطاعت وسره وکړه انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا قوم د سړي زوینو دا قوم فاسقانو اگر چې ته وای چې نه مړ دی خو هغه پس هغه پس ته دی نو هغه پس ولې تل ولې تل خو چې دام پس فاسقان دغه رنګ انبیاء علیهم السلام کله نه کوي ګورخه د طاعت د کفار او مشرکان او مسرفان او ظالمان او مفسدین دا غینه چې ګور دي سره دغه مکو سورۃ شعراء را وړو سورۃ شعراء 119 سپاره ده 151 او 152 آیات ګوري متلین سورت شعراء به کنه قاعده کنه دا ما ما ته خطا ښکار ها ولا تطيع بيدنا مخکشتا ولا تطيع او تابعداري مو کوي ها آیات نمبر 151 او 152 صالح علیه السلام دې نه بغاوت پوه شئ دا مطلب دی چې بغاوت کوي پریک دی داسې حکومت لاندې وخت تیروي خدای مبارک ولا تطيعوا او ممنئ امر المسرفين اډر د تجاوز کوونکو خلکو هغه متجاوزین خلک دي د حد نه تیر وتی بدمعشان دي الذين کسان دي يفسدون في الارض چې فساد کوي پزماکه کوي فنوم در د فساد اپریشن شروع کړ دي د اډر چونه مني ولا یصلحون او د اصلاح نه کوي دا په خپل د سړي ځامن نه دي ګن لړي پوه شي بل ورځ ته منظور ګن نه لړل پوه شي دغه شو دغه رنګ قران کریم دا نه کوي کله قران کریم چې کوم دین تصریح بالنهي کوي تصریح بالنهي د ولایت نه دوستی بو سره نه چې تاسو سره نه کې دوستی بو سره نه کې تاسو وګورئ خا هغه تقریبا ته پیری د قران کې یو سورته آل عمران وختیم تاسو راړو خو بیا بیا راو دمر ترجمه هم یاد شي چې چې اخیری ته دا یاتونه خو به سم پاخی ان شاء الله تعالی که څنګه فنا سم په دین کې نه دا ترجمه هم درشي آیت نمبر 28 صریحه نهی ده ښه لا يتخذ المؤمنون الكافرين بس نه دغه ځای شونو ندی نسی مؤمنان کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو غیر د مؤمنانو معنا برته کوم ګرداس نه دوا چې کنه که مؤمنانو سره دوستی کوي نو کافر سره دې بیا کوي نه دا مطلب نه دی متجاوزین عن ولاء المؤمنین چې د مؤمنانو سره دوستی کوي کوي پاګه کې ورته شي کافر سره شروع کی پوه شو و من يفعل ذلک چا چې دا کارو کو فلیس من الله نو نه د دین د الله نه پیشه ان په هیڅ چیز کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر که تاسو ځان بچ کوی دا وینه په ځان بچ کول سره په ملک کې دی رہی بیا لانجه جوړیږي او وجنه دی وسوک نشته نو بیا بل خبره ښه دویم نمبر وګورئ تاسو سورت النساء راواړوي نوسي نمبر آیات صریح نه ګوري صریح صریح نه ګوري ښا پیدام کړه نوسی یو کم نوی صحیح شو 8 نو ونا سیراونه ورسې ها پیدام کو دا فما لكم الذين مخک په سره ګلار شي دا ود بیا وایو فما لكم في المنافقين آیات 12 نازل ده په 12 چا کې دا سلور قسمه منافقان ذکر کوي چې د دارالحرب منافقان دي ته وایي یو د دارالاسلام منافقان دي دغه سره بسره په جبه جنگ کې یو د دارالحرب منافقان دي دغه سره په تورم جنگ راغلي دوړل سره واکه دو سره باندې کې دا څلور قسمه ذکر کړي خو بهر حال لنډه دا د آیات نازل دی وای په پښتو کې بسنګ وای وای آیات نازل له بار د سرندرانو کې سزار کې څنګه حدیث کې راځي کنه خو شوي د دې دغه تقریبا پګ وو شان نزول دي او شان نزول کې دا اصول دي چې کله متعدد راشي کنه ډیر ګڼ راشي نو دا ټول مرادي ښه دا ټول مرادي ځکه چې دا کې دي چې د واقعي په د آیات د نزول په ټیم دا ټول شوی یا دا مطلب د مفسرینو کله دا مطلبي چې دام د آیات په مطلب کې راځي ته لکه یو سړی نن سبا سکارو کې ته استعاره کې خدای آیات نازل پوه شو کنه نو غي دا مطلب چې مطلب تام ده نو دا داسې خلک وي چې مدینه ته راغلي او مدینه منوره کې دي څه کړو اسلام چې اسلام راوړو نو د اسلام دراوړو نه پس دا ستل وکړو نبی اسلام ته وی را په موږ خدا ابو هوا خرانه پوه شو نو کوم دا ته باندې ته شنو سره خیال نبی اسلام ته ورشه ورغ باندو ته ورغ کنه بل ورځ چې مطلب دا لزیرا دا چې بار ته وته هغه علاقې نه قوت د مهاجر نه وته چې دا غي نه وته ویره کله چې لګور نږدې شو کنه ادا چې دی دغه کې راخه کې اوسې ګو څنګه ته راخه وخت مون مهاجر دی پوه شو کنه خدا سي بل علاقې ته ننګرهار ته بلل شو کنه ننګرهار کې اوسې څنګه چل دا خد بس داسې په سرور ولا دی ورته پوه شو الته غوته خبرو کوم د غسنوي او دینه موږ ته سنوي راځي چې کله لاړل داغې نه پسل تکی شو چال تکی اوسېدل داغې نه ورستو اراده وکړه حدیث کې راځي چې مونږ زو شام ته سفر کوو چا ته شام ته تاسو څنګه دی تاسو خپل ته راغلي په لار کې ټو پرې کوي پوښ او مونږ هټو لپاره دي مکی والا په لار باندې لار خو بند دلته دوی خبره شروع کړه دوی ویل داس چل دې مونږ ته بس نه وای مونږ خو مسلمانان الته مسلمانان مؤمنان چې په هغه کې وروره خلک ګډل شي ها فما لكم سدي تاسو لره في المنافقين فئتين سدلیل تاسو سره به یی په بار د منافقانو کې دوړلې دا خو منافقان دي والله ارکسهم الله تعالی دوی ذلیل کړی دي بعض معنا دي والله ردهم الله تعالی دوی واپس کړی دي دین اتريدون ان تهدو من ها بما کسبو په سبب د دې باندې دوی کم کار کړی دی دا کم کار دوی کو سرندر شو الله دا لري کړی دی ښا اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو من اضل الله چې تاسو هدایت کوي هغه چاته چې الله گمراه کړی دی خو تاسو دعوت خبره نه کړی دي دا کې نصفی خپل معنی کوي امام نصفی د موږ د احناف عالم لخوا ډېر خپل تفسیر لیکلی دی بهترین تفسیر دی ګورئ ها پوه شئ مختصرا د مدارک ومن يضلل الله او هغه څوک چې گمراهي کوي الله فلن تجد له سبيلا وتبونه مي اغل لار د هدايت خدای د څه کار دی دی خلا دعوت هم چلی نور چا تم ټلیفون کوي راځي نه تدل خبر او کما الله وی ودو لو تکفرون ګورې وته کان تاسو نه وې ما ودو الله وی دوی خوخی لو تکفرون چې کاش کې تاسو کافر شئ کما کفرو لکه دی چې خپل کافر شوی دي فتكونون سواء ان شی برابر د دوی سره په کفر کې دا فلا نو اوس نهي هغه نهي صریحي زمونږ دا ځای دی فلا تتخذوا منهم اولیاء نو د دوی نه ګوره دوستان مونږ سي ټلیفوني رابطې و سره پرېږ دی حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي د الله په لار کې فان تولوا کچرته دوی بیا مخ واړول د دې هجرت نه د دې توبې نه فخذوهم الله وی راوی نسی وقتلوهم او وی وجنی حيث وجدتموهم کم ځای کې درکې پیدا کړو په پخته کې حيث وجدتموهم کم ځای کې چې مومي ولا تتخذوا منهم او ما جوړوي دا بل نه هي وګوري بیا نه رااله ولا تتخذوا منهم او ما جوړوي د دوی نه وليا دوست ولا نصيرا او نه مددگار چې راخه د دې بدمال ته رهبری کوي نه کوي رهبری ورکه کده خدای غرق دې لو پوش دا وګوري قرآن کریم څنګه دا بیانې پوش فتوی صریحه صریحه فتوی بیا رستو راځي پوه شو کنه هغه صرف آیاتونه اوس دغه کوي سورته مائده وګورئ مائده التم صریحی نه هدا کنه 51 نمبر آیات پیدا کو کنه یا ایها الذین آمنو سو پیرم قتل اے مومنانو لا تتخذوا اليهود دا بیا صدیقی نه شو اے مجوړو یهودیان والنصارا نصارا اولیاء دوستان بعضهم بعض الدینا اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي ومن يتولهم منکم سوک چې دوست جوړ کی دوی تاسو نه تاسو کې او کثرت پاس دي سره دوستیو کې فانه منهم نو یقینا دې دوی نه دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نه کوي قوم ظالمانو ته لا تتخذوا صريح نه هي صريح نه هي بل دا کی سورته نساء 91 نمبر آیات ګوري 91 تای شو پینځم سپاره قد خیر د قاری سے بسرو بسی اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا دغه وګوره قاری ان المنافقین یخادعون الله اخیر ده په پاره اخیر ده کنه خطا شی وی چرته اکان می ما یاد په خطر اسه شی آیات 144 ته وګوره مخه سره درسته واه کنه ما قلم نه یو څه خطایان پکې شته موږ ته په خپل لاندې نه خبرو وکړو مفتي سي صحیح مکړو یا ایه الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین بیوی خا لا تتخذوا مجوړوي کافرانو اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مومنانو نه اتريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله چې جوړ کړئ د الله په دربار کې علیکم پزان باندې سلطان مبینا دلیل واضحه ولې ځان خلاف دلیل پیدا کوي الله بم بیا عذابي الله سره بیا دغه دلیل چې تا ولې کافر سره دوستی کوله دا مکه وای کنه دغه رنگ پسې لارشا شپغم نه صریحي سورته مائده 57 کې سورته مائده 57 مجوړوي هغه څوک رست برازي ښا اولیاء رست را روان دي خو مخکې راته وایي ولکه ولي جوړي هغه کسان اتخذو چې جوړ کړي دي جنولې دي دین دینکم دین ستاسو هوزوان ټوکي ستاسو د دین نه محذوان ټوکي جوړي کړي دي ټوکي جوړي کړي دي دا مردار څه دي اپتاب شرفاو دي کسه شي دي هغه مخکې حسابیل کی ویش لولو د خپل لاندې اوس د سره به اتحاد کې او د سره به تعلق ساتي د اکثریت د اسمبلی دا قرارداد دا په دغه دا بل پاس کړو ته پیل کړو اکثریت پاس کړو ته پیل کړو پیل کړو کا اکثریت پاس کړو خو په قانونو کنه پوه شي او اکثریت خو پیل کو کنه نو دوی دین پورې ټوکې وکړي حضوان محذوان ټوکې حضوان معنی اصل ګرځي پک خدیش پک کړي ولعبا او لوب من الذين دا کسانو نه دا چا کړی دا کار او کسان نو تل کتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی من قبلکم مخکستا سنا والکفار او کفار دا مجوړوي اولیاء دوستان لا تتخذوا غدا غدا لخوا مفعول دار دا رنگي سوره توبه وګورئ خه غنی کفر ها په مقابله د ایمان کې که کفر له ترجیح ور کړی په ایمان باندې کافر دی الله تتخذ صریحین صحیح شو دغه رنګ صورت ممتحنه اتوشتمه سپاره دا غي په سر کې اول آیات التم دغه شان دی ښا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو سورۃ ممتحنه اے مومنانو لا تتخذو منی سیتاسو عدوی و عدوکم دشمن زما و دشمن ستاسو دشمنان زما و دشمنان ستاسو اولیاء دوستان تلقونات تاسو پیش کوي الیه ما غویته بالمودت مینا وقد كفروا بما جاءكم من الحق او یقینا هغه کو کفر کړي د پاغه سبان دي چې راغلي تاسو ته د حق نه یخرجون الرسول او باث رسول و یاکم تاسو ان تؤمنو صرف د دې وجنه تاسو ایمان نه وړي دي بالله تعالی باندې ربکم چې رب تاسو دي ان کنتم خرجتم دا کار مکوئ چې چرته تاسو راوتی جهادن د پاره د جهاد فی سبیلی پر پلار زما کې لا تتخذ صراحه نهي وکړه خاطر دا نهي دا نهي ښا دا نهي کله په بعض نهي کوي د تشبه نه چې ولکه مشابهت و سره مکوي سم کوي مشابهت په اتو امور کې به سره مشابهت نه قران کې کوم راغلی دا خو حدیث کې ډیر راغلی څنګه چې ټیم مثال اور نه سلور منټه نه و خاطو سیدنو کسر مشابهت مکو یا تاسو نظر ضرور وګورئ صحیح شو پاتو سيزونه کې ورته سره مشابهت وي نه کوي قران وي ښه احاديث کې قسم ډیر راغلي دي یو څه شی دی د دوی سره په اقوالو کې مشابهت نه کوي پوه شو کنه چې دوی کوم ناره راو باسي کنه راغي ناره نظام ساتي پوه شو چې ته دا غي ناره وهي څنګه ناره و دوی دا وی یا ایه الذین آمنو اے مومنانو لا تقولوا موای تاسو راعنا لفظ دراعنا ابو دراعنا ناره او باتر نبی رسول الله مجلس کې وینا صاحب ناره ولا ګول راعنا راعنا معنی داوا چې زموږ رعایت وکړه زموږ خیال پکې اوساته په خبره موږ پوه نشو کنه ملګری غږ په درس خو دې رزیلانو خو به چونکې دا ټکي بدلول دا بیا راشي یو پنځه احتمالات دي ترجمه په کې یو ترجمه په کې دار چې دی با دا سوی راعینا خوش غږ به راعینا په دې راعینا او زمون شتون کیا خوش دا سره دا نو د دوی په خبرو کې بارامي تو د دوی خبرو کې خبر د دوی په شان خبره مکه وتا خامخا چې کوم دین د دوی په لهجه کې غږیږي مه غږیږه لا تقولو راعنا مه وای راعنا وقولو وای انظرنا پوه شوې مونږ ته وګوره واسمعو داسې وای انظرنا وای چې د دوی د آرامیتوب پکې راښکاره شي دا پټ کړی دوی واسمعو او غوږ کېږدئ وللکافرین عذاب الیم د پاره د دغسې کافرانو عذاب دردناک دی کله وای دوی چې څنګه دا لو لو کوي که نه مړه که داسې نه وشي نو بیا به دا منافقانو کار دی ښه الله دې موږ تاسو ساتي موږ نم کیږي کنه پوه شوې که داسې نه وشي نو دا مال دې مړه دا ولې دې خاطر پوه شوې دای دا موږ ویلو دای کې احتیاط کړو الله کلمه را فإن کلمۃ لو فإن لو کلمۃ الشیطان حدیث کرا دی لو د کلمه د شیطان مو وایي دی باندې تقدیر سره نه دا کیږي تاسو وګورئ دا سورته آل عمران کی 156 نمبر آیات ها 156 نمبر آیات لا تکونو کالذین کفروا مکه گئی پشان دا کسان چې کافران دي وقالو او وای دوی له اخوانهم رون خپلتا اذا ضربوا فی الارض چې کله هغه چې په سفر لاړ شي پس مه کې او کانو غزن یا غی غازی غزا کوونکی دوی سوی لو کانو عندنا کچرته دلته زمون سره پکې کور کې وي ما ماتو نو نبو مړ شوی و ما قتلو او نبو قتل شوی نو تاسو دوی غو نه خبره غره ونه کوي غره الله وای الله وای ته دوی غو نه خبره تاسو نه کوي ته کوټه کې پټ شوی بچي و ليجعل الله دې نتیجه دار اوزي چې الله ګرځي ذالیکا دک خبره نو دا خبره څه فائدہ نه ورکي خدا خبره الله پاک ګرځي حسرتن افسوس په قلوبهم پزړونو دوی کې هڅه په ځان او سوزه اوس چل بشه او ذات اسه سوزه بس خپای او کدا سي کړي کدا سي غلې کړي والله يحيي الله ژوند دي کول کوي و يميت الله مړ کول کوي دا خو الله مړ کړي بس دا الله کا والله بما تعملون بصير الله پاغه ستا سو عمل کوي خبر دغه لیدون کړي کله وي وو داسې ورته ته نبی عليه السلام ته داسې اهل حق ته داسې ضرر نه رسي لکه منافقان او کافرانو ته رسي د حق کلمې په وجه باندې سورته احزاب ګورې دي کې مشابهت نه کوي سورة احزاب دویشتمه سپاره انهتر نمبر آیات یو کم او یایم چی نو انهتر ښه پیدا مو ان شاء الله آیات نمبر 69 صحیح شو داسې لا تکونو کلذین آذو پوه شوې داسې د اهل حق ته داسې ضررونه ونه رسې په جبه باندې په لاسونو باندې لکه څنګه چې اهل باطل او اهل نفاق ته دي سي تشبو نه ځانو ساته کله بل توي وو مجاهده د دې تشبوه نه ځان وساته چې کفار او منافقین خو چې راوځي کنه نو داسې په یو غرور او تکبر کې او ډمې او تګټیږي او ډولونه پکېږي لانجې رواني کنه داسې تونه کې ګوره داسې تمه کوه ښا د دوی غوندې دا تشبوه نه کې سورته انفال 48 ګوره سورته انفال اتصل دي ختم اتصل تکبر مکبر نه ځان سره صحیح شو اته سره وختم ولا تکونو پیدام کړو ها لازمه سفاره کې وګور 47 ته 47 ها پیداو کو ولا تکونو مکه گئی تاسو کلذین پشان دا کسانو خرجو من دیارهم چې غي د خپل کورونو نه راوتل د کیمپ نه راوتل ارتم لکی کان بطرن په تکبر باندې ورعا الناس او ځان پزان خو پزان خودلو سره خلقو ته خلقو ته ځان خلقو موږ خو دست کړه خلقو ځان خلکو ته سجده خیرات موږ د ویډیوګانو مرض سره ووت دا دقه بالکل دا غي غونته کېده ریا الناس پکې د مشرکانو هغه په فلمونو کې سټایلونه کول امونږ په ویډیوګانو کې په دا زمونږ فلمونو کې مونږ کو کنه اوس پکې لا دایش آشنا چې کوم دنو هغه پکې داسې داسې سټایلونه وکړل چې هغه پکې لا بل قسم کنه دا ما مونږ دې لپاره نه یو مونږ دې په سخته طریقه دې مړ کړو لیکن ویډیو فلم تا دور دغه ويسدون عن سبيل الله او هغه لا باندې خلق د لارې د الله نه تاسو هغه شانته نشي ته د چا د الله د لارې نه د بندې دو سبب نه ګرځي چې خلق وای ورکه کده ورکه کا جهاد کوښ داسې داسې کارونه والله بما يعملون محيط الله تعالی پاغه سبحانه چې دوی عملونه کوي احاطه کوونکې الله راګیرونکې عملونه دوی لپاره په خپل علم کې دارنګ راشه وای تش د دې تشبون هم ځانو ساته لکه څنګه چې غي غافل دي د الله نه تم داسې غافل نه شي کنه پوه شو نو ته خدا غو مقابله کې نو ته خدا سره چې ته الله ډیر یاد و سوره حشر نن له سمایا یو دغه اتمشتمه 28 د آیت نمبر 19 بار پسې لاړ شو ولا تکونو کلذین ولا تکونو مکه گئی تاسو کلذین پشان دا کسانو نس الله چې الله یې کړه دې چې الله یې هیر کو دا غي غوندې هوته نشي ګورې لا تکونو کلذین هغه غوندې ته نشي فانساهم انفسهم نو الله هیر کل داغوی نه نفسونه دوی اولایک هم الفاسقون یقینا دغه کسان فاسقان دي کله وای دا غي غوندي اختلافات او تفرقه اوس کله الټه کې څه شواغي کې نه یمو کی پوه شو کنه دا غوی غوندي تفرق او اختلاف په دین پیدا نه کی پوه شو کنه لکه سورته آل عمران 105 ګورئ تفرقو چې هغوی تفرق کړی دی واختلفو اختلاف یې کړی دی من بعد ما جاءهم البینات پس د هغې نه چې راغلي هغوی ته واضح دلایل واولئک لهم عذاب عظیم او او دغه کسان چې دوی لپاره عذاب لوی دی واضح دلایل شته دی او بیا یې نه مني ته د هغوی غونتې مه کېږه یاره پوه شو که نه ته په واضح ته په دلیل تابع شه ته د دلیل تابع شه هغوی پکې بیا وینا ودرېږه دوی کې دا همداسې مثلا دا دوی کې زما اختلاف دی دوی کې صحیح شو ولا تکونو کالذین او مکه گئی پشان دا خلقو قالو چې غوی وای سمعنا مونږ اوریدلی دي یعنی مونږ اطاعت کو وهم لا يسمعون حال دا چې غوی ناوري خوش یعنی خبره نه مانی اطاعت نه کوي نو دا غوی غوند کیږي ما دروغ مو وایا خوش سپینه خبره کوا سپا خبره کو دار منافقانو کوي کله به وای چې او نهي بکای اتم نمبر څه کوي د هغه د تشبو نه د منع کوي په څه کې په ښځو راوباسلو کې چې بازار ته ښځه راوباسي پوه شو که نه داسې کار مه کوئ دا کار مه کوئ صورت احزاب آیت نمبر 33 صورت احزاب آیت نمبر 33 د هغوی د مشابهتونو نه ځان وساتئ پوه شوې بیا بله را روانه ولا بالمخالطت چې د هغوی سره خلط او ملط کېږي که نه او دا په کومو شکلونو کې کېږي نو د هغې نه به دې منې کوي صحیح شوه هغه بیا انشاءالله تعالی وایو استغفر الله